په دې منځ کې ځنې خلکو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض وکړ چې لست مرسله ته پیغمبر نه د رسول الله په نبوت باندې اعتراض وکړ پیله اعتراض دا و چې ته پیغمبر نه ولې ستا ښځې دي ستا بال بچ دی او پیغمبر پیغمبر خو یو درویش انسانی ملنګ چې داغه نه خزی نه بچی وی نه کوری او ستا خو هغه د خزم شته بچی دیم شته کور دې شته معلومیږي چې دا ته پیغمبر نه قرآن مجید دا غي بیان کوي چې یا خدایم دسه دسه کا دا خو څه تعجب خبره ده ولی آدم علیه السلام پیغمبر نو خزیم وی بچیم ادریس علیه السلام پیغمبر نو نوح علیه السلام پیغمبر نو هود علیه السلام صالح علیه السلام ابراهیم علیه السلام ولی دا ټول پیغمبران نو دا خو تاسو منی او خزه هم وی کورونه هم او بچی مون الکه خزه بچی یا کور دا خو د نبوت نه خلاف نه دی ولقد ارسلنا رسلا یقینا رولی گلمن پیغمبران ولقد ارسلنا یقینا رولی گلمن رسلا پیغمبران من قبلک مخکستانه ستانه می مخکې پیغمبران را لېږلیو وجعلنا لهم من ګرځولیو د هغوی دپاره وجعلنا لهم من ګرځولیو د هغوی دپاره ازواجا بیبیانې و ذریه او اولاد بال بچ د مخکینو یو عیسی علی السلام نه بغیر چې څومره انبیا راغلي دي د ټولو بیبیانې هم وي د ټولو اولاده هم وه دویم اعتراض وی ته پیغمبر نه نعوذ بالله او که پیغمبر وی نو چې دا کوم معجزو مونږ تانه مطالبه کو نو پکارو چې دا دې را لکړې وې کنه درته وایو صفا مروه را لسرکه ولې نسرکه دا غرونه زمونږ نه په شا که ولې نه کې قصی بابا را لره ژوندې که نو د پیغمبر خو ډېر لوی زوري دا مونږ له وکړه که نه خو چې نه کې معلومیږي چې ته پیغمبر نه د هغې جواب خدایم په خیر کې الله د خپل پیغمبر په لاس باندې معجزې ښکاره کوي خو ګوري معجزه په اختیار د پیغمبر کې ني دا اظهار الله د معجزې کوي معجزه الله ښکاره کوي په لاس د چا ښکاره کوي اوس صفا مروه سره کول دا خو د الله کار دی د پیغمبر خو نه دی غرونه په شا کول دا خو د الله کار دی یا قصی را ژوندې کول دا خو د الله کار دی دا خو د پیغمبر نه دی وما کان لرسول نشته دی د هیڅ یو پیغمبر د پاره ان یاتیا چې هغه راتللو کی بی آیت په یو نخا الا باذن الله مگر په حکم د الله چې د الله اجازه وشي بیا کیږي دریم اعتراض یې وکړ استغفر الله ته پیغمبر نه ولی که ته پیغمبر وې نو موږ ستا خلاف کو تا سره دشمنی کو په کار دا دی چې په موږ باندې عذاب راغلی وي ځکه چې څوک د پیغمبر خلاف کوي هغه باندې عذابونه راځي په موږ عذاب نه راځي قرآن مجید ناغی جواب کوي عذاب یقینی راتلون کې دی خو د الله کارونه به ډنګ غني د الله د هر کار د پر خپل وخت مقرري چې هغه وخت نی راغلی هغه کار هغه نه کیږي نو ستاسو د عذاب د پر هم یو وخت مقرر دی او خیر سره شغه وخت راغی نه به بیا مخکې کیږي او نه به رستو کیږي لکل اجل د هر نیټه د پاره کتاب لیکل شوی حکمی لکل اجل د هر نیټه د پاره کتاب لیکل شوی حکمی مثلا دا درې ورځې وي د دې د پر لیکل حکم دا چې د تیز هوا به چلیږي مخکې دا و چې هغه یو څو ورځې وي د هغې دپاره دا لیکل شوی حکم و دا یخ یخ بارانونه به کیږي وروسته چې څه کیږي هماغه داسې وي نو داسې د هرې نیټې دپاره یو لیکل شوی حکم وي هلکه دا هم یو نیټه ده د قوم باندې عذاب راتلل قوم تباه کېدل د هغې دپاره هم یو لیکل شوی حکم وي نو بیا سوال داغه بل اعتراض کوي چې ښه الله تعالی زمونږ د هلاکت فیصله کړې دي نو بیا زمونږ ایمان راوړو ته څه ضرورت دی اسم هم الله تبا کوي اسم هم الله هلاکي نو که ایمان راوړو هم هلاکیږو که ایمان را نوړو هلاکیږو نو بیا څه ضرورت دی ایمان راوړو ته وای نه نه نه نه کله نه کله الله فیصله کړي خو د اعمالو د وجه نه هغه فیصله الله بدله کړي کله نه کله داسې وي چې الله فیصله کړي خو هغه فیصله د اعمالو د وجه نه دغه شي بدله شي دا یو مسله ده د شرع قاعده چې الله تعالی کوم فیصله لیکلی نو یو هغه فیصله ده چې هغه بالکل نه بدلیږي چې هغه د الله په علم کې کوم خبره ای اخو چې څنګه یو ماغسی هغه په اعمالو نه بدلیږي یو فیصله دای چې په لوح محفوظ کې لیکلی نو په لوح محفوظ کې یو مبرم یقیني فیصله چې هغه نه بدلیږي یو فیصله معلقی معلق دغه داته وي دا کار به دسی خو که دسی وکنو بیا به دسی الکه د پلانی نوجوان عمر به شپېته کاله وي خو که د مور خدمت یې وکړو نو اویا کاله وي دا اوس لیکل شوي دي وسره کله ناکله الله ته منظوره دی چې دا فیصله به کلکه نی معلقه وي خو ریاض لیکلی وسره دا نی خالی وی شپیته کال عمر وی خو د الله په علم کې داسي چې که د مور خدمت وکم نو بیا به ویای دا فیصله بدلیږي یو مبرمه ده یقیني فیصله چې هغه د الله په علم کې دغه نه بدلیږي یمحو الله محوکی الله ما هغه یشاء چې د الله خوښي ويثبت او برقرار ساتي دا خو د لوح محفوظ مسلې دي یو د الله په علم کې کمی خبرې دي د الله په علم کې چې کمی خبرې دي نو د الله د علم خلاف نه راځي هغه کې فرق نه راځي و عنده پنيز د الله ام الكتاب اصل د کتاب دی چې هغه د الله علم دی بیا دی تخویف دنیوی و اما نرینک په دې شرط کچره مونږه او خو د پیغمبر تا ته و اما نرینک په دې شرط ک مونږه او خو د تا ته بعد والذی باز هغه عذاب نعدهم چې مونږه د دوی سره وعده کوو د دې کافرو سره چې په دنیا کې زه د کم عذابونو وعده کوم او هغه عذاب مې درته په سترګو باندې اوخو نو دا شرط دی جزای پټه پرته ده نو فبها نو ډیره خو فبها نو ډیره خو لکه رسول الله ته د ابو جهل د عتبه او د شیبه عذاب الله په سترګو باندې او خو د کنه په بدر کې الته قیمه قیمه نشو او نتوفینک یا تا مونږ وفات کو د دنیا نه دی بوزو نو به هم د خلکو خلاصې نشته فانما عليك البلاغ نو بيش او نتوفينك يا مونږ تا وفات کو او د دې خلکو عذاب تو نه ویني نو بیا هم خفګان مکوه ولی فانما عليك البلاغ یقینا پتا باندې دی رسول د دین او علينا الحساب او په ما باندې دی حساب دی خلکو سره چې حساب کوم چې پیغمبر دعوت منلې ده کنه دا زما کار دی بیا د الله د قدرتونو بیان دې کافرو به دا هواګانې په تورو والي دې پیغمبر سره به داسې کوو او دې پیغمبر سره به داسې کوو او داسې به کوو خدای په خیر کې لږ ځان ته وګورئ اولم یرو آیا دې خلکو نه دي کتلی انا نأتي الارض چې مونږ قص کو مونږ اراده کو ځمکې د کافرو ته اولم يرو ایا د خلکو نه دی کتلی ان نعت الارض چې منګه قص کو اراده کو زمکه د کافرو ته د دې کافرو زمکه ته منګ اراده کو او ننقصها کموی ننقصها کموی من اطرافها د طرفونو دا غینا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړو تاسو ویلی دی وبم وایې دا مدینه منوره لږ علاقه ده د قلق زه اسلامی وطنو ټول ار طرف ته کافرو ورپسې الله کولوال راولي نن یو قوم مسلمان شه مثلا مزینه مسلمان شه نو چې مزینه قوم مسلمان شو د کافرو ځمکه ریاضه کمه شوه که نه شوه کمه ورپسې بیا د بل قوم شه جوهینه دسې ورپسې بیا اسلم نو دسې راته راته دا بدر نه دی بدر علاکه غفار دا علاکه دې ځای پورې د غره ورسېد اسلام په شپږم کال د هجرت بیا خبره راتله راتله راتله اسلامی فوج لاړو د حرم په پوله باندې پریوت هغه دغه نه دی حدیبیه هلته لاړ دا دې خوا ټوله علاقه اسلامي شوه صرف بیا دغه پاتې شو دا مدینه مکه نه ده بس دقه مکه ولګه او دې طرف ته طائف دا پاتې شو نو ټول چاپیره اسلام ته خور شو ان نعت الارض چې مونږه قص کو زمکه د کافرو ته ننقصها کما یوی من اطرافها د طرفونو دا غینا والله يحكم الله فیصله کوي الله فیصله کوونکی دی او چې الله د څه فیصله وکړي د الله فیصله څوک رستو کولی نشي لا معقبه نشته د رستو کوونکی له حکمه د فیصلې دغه وهو سریع الحساب او دغه الله ډیر زر حساب کوونکی دی بیا الله خپل پیغمبر علی السلام ته تسلی ورکړي وقد مکر الذین یقینا سازش کړي او هغه خلکو من قبلهم چې مخکیو د دوینه مخکینی قومونو د انبیو خلاف سازشونه کړیو لیکن د دې خلکو سازشونه ټول د الله قدرت کې دي فلله المکر خاص د الله د پاره دی سزا د چل د دوی جميعا د ټولو بدله د چل د الله د پاره دی المکرو بدله د چل جميعا د ټولو که څوک د ښه کارونو چل کوي الله بدله ورکوي که څوک د بدو کارونو چل کوي الله بدله ورکوي یعلم الله علم دی ما تکسب کل نفس په هغه چې کوي هر یو نفس کافر وبوي داسې دی او داسې دی و یورګه پته به مو لګي وسيعلم الكفار او زر دې چې معلوم بشي کافر وتا لمن عقبه دار چې د چا د پاره د اخیری انجام د کور د اخرت عجیبه خبره ده هغه دلیل د نبوت مخکې بیان کړو او هغه کم کافرو چې غړي وړي وی هغه چې رسول الله ته په تسلی ورکړي هغه رسو بیان کړو ويقول الذين كفروا وي هغه خلق چې کافران دي سوی لست مرسلا نه ایت پیغمبر نعوذ بالله ته چا پیغمبر کړي ستا د پاره به شهادت څوک کی چې ته د الله پیغمبري قلت وتوایا کفا بالله پورا دی الله کفا بالله پورا دی الله نحویان وی کفا فعل دی د فعل فاعل چې راشي نو په فاعل باندې ګوري به ناراضي داسې نشي ویلی چې قام بزیدن قام زیدون به وي جاء بزیدن به نه وي جاء زیدون دا یو کفا فعل دی دا د ده خصوصیت دی چې د ده په فاعل باندې بې راځي او هغه بې ځایي دی نو قلت وتوایا کفا بالله پورا دی الله شهیدن گوا بینی په منځما کې و بینکم تاسو په منځ کې زما گوان دو دی یوم الله دی چې دا د لوی گواهانو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 سونه بیماران دي رب ته شفا کامله ورکړي خاص کار ملګری بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي دعاګانو د پاره ویلي دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله وله ورکړي د دې بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی